بسم الله الرحمن الرحيم یا من تجلد للزمان اما زمانو کمن کا اجلدو یا من تجلد لزمان اما زمانک منک اجلد سلط نهاک علی هواک وعد یومک لیس من غدو دا ضرورت شیری دی وجه دی مسلط کا خپل عقل دی په خپل خواهش خواهش دی وی ټي وي وی سیاره شراب کباب علاقانه او پلان کې پلان کې ولا خپل عقل دی په مسلط کوي غری کې غری کې په دې کې ځان د ناروا نه بچ کا دانن ګوره سبا نه بنې کته سبا به ځان د ناروا نه بچ کما او نن بنه بچ کوم نو دا نن د سبا نه ګوره نه دا لیا د نن بازار نه حسابي د سبا باندې ګردان نه حسابي سلط نوحاك على هواك وعد يومك ليس من غدو ان الحياة مزارع جن چه دے دا زیونه د فصل دی دا د کروندې زیونه دی پزرا به ما قد شیتا تحصدو یا تحصدو نو او کار هغه چې ستا خوخه چې تبه کاری والناس ریب ریب هغه او کار چې سبا دی ریبل ځان لخوا خي ګره وای کنه اعیان مفقوده و آثار فی القلوب یعنی څنګه لګی کنه لګی ان آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار ٹھیک ده رب خو مې ویل دي کنه ټول کنو ویل رب کته دې لګلو کې مې درو نه ویلې بس سمرا گئی یار چې ویری مين بیا الک علم ته ترغیب دی العلماء باقون ما بقي الدهر اعیان مفقوده واثار في القلوب موجوده نو علم چې کینو اصل شه الحر من راعى وداد لحظه وانتما لمن افاده لفظ او چې اصلي نو آثار به پاتې شي ان آثارنا تدل عليه مسله چې خورای نو عصمت نه بغور کار اخلي ځان به د نارونه چې دن هغه ساتي نور عاصم الله دی بچکون کې الله دی کتب دا کوي نو او په پړه کې سبا شي لکه د زماني خوشحالي خوشحالي برته چې هغه حاصل شي ها او د زمانه خوشحالي چې حاصل شي نو سلامتیا ده او سلامتیا چی نو بس دا ټول چې دغه هغه د الله په دربار کې شهادت ته او حضور دی او چې د الله په دربار کې دغه حضور شون ټول شرافت شرافت ته عزت عزت ته سبق کې جنہ پاتې وي پیرشته په خبره باندې ولکه نو عاصم په کوم را له طارق په کوم را له عبد الله خو جو عبد الله دې کنه دا د الله بنده تار تاثیری کی کنه الله بنده تعالی